بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاتو ثم فصلت من لدن حکیم خبیر سوره یهود د مکی سورت دی نازل شوه دی ورستو د سوره یونس او مخکې د سوره یوسف نه ترتیب قرآنی کی اولسم نمبر صورت ده او ترتیب نزولی کی دو پندوسم نمبر صورت ده ربط دری صورت ده ما قول سرداره سور یونس کی دلائل عقلی ذکر شل په مسله توحید باندې نو دې صورت کې ثمره دلایل بیانېږي الله تعبدو الا الله دویم آیات کې ودغه راشي دلایل د الله تعالی په توحید باندې بیان شول نو د الله تعالی توحید چې کله بیان شي نو اوس په دې کې سماره ذکر کی نتیجه دغه ذکر کی دویم روایت د مخ کې سره داره مخ کې صورت په آخر کې ویل شل وتبع ما یوحی الیک تا ته چې کوم وحی کیږي د هغې تابعداري وکړه پوره پوره تابعداري وکړه نو سوره هود کې وس ذکر کیږي بیان نما یوحا تا تر څه شي وحی شوی ده الف لام را کتاب نوح کې متایاتو د الله تعالی د دې کتاب وحی ته شوی ده داور صورت دا سلور داوی ذکر کی اول العبادة لله وحده د یو الله تعالی عبادت کوي دویم آیت کې نه پی د شرک په عالم پنځم آیات کې شپږم آیات کې په ډیر ځای کې دا ذکر کیږي زه په ځای باندې مونږ وایو درېمه داوا ترغیب ذکر کیږي ترغیب ال تبلیغ د الله تعالی د دین دعوت وکي خلکو ته دولسم آیات کې دغه تفصیل څلورمه خبره څلورمه داوا تسلی د نبی صلی الله علیه وسلم تولسم آیات کې خلاصه د صورت دا ده تفصیلی خلاصه دا ده چې په صورت کې درې بابونه دي درې حصې دي په صورت کې اوله حصہ تر د څلوېښتم آیات پورې چلیږي په هغې کې اول ترغیب دی قرآن قرآن کریم ته اول آیات کې اته خبرې پکې ذکر کیږي په څلېرش آیاتونو کې اته خبرې بیانیږي اول ترغیب دی قرآن کریم ته اول آیات کې دویم اوله دعوه بیانیږي اوله دعوه العبادة لله وحده دویم آیات کې دا بیانیږي درېمه خبره زجر دی په انکار د آخرت باندې د قیامت نه ولې انکار کوي دا خو داسې یو شی نه دی چې تا د هغې نه انکار وکړلی شي قیامت را روان دی یقیني تا روان اوم آیات کې او نهم آیات کې بیاني نهم آیات کې زجر په انک... زجر په شرک باندې او په اوم آیات کې زجر په انکار د آخرت باندې څلورمه خبره درېمه داوا بیانېږي درېمه داوا ترغیب الی التبلیغ تشجیع علی التبلیغ دا بیانېږي دولسم آیات کې پنځمه خبره زجر په انکار د کتاب باندې دیر لسم آیات کې د الله تعالی د کتاب نه انکار ولی کوي شپږمه خبره څلورمه داوا بیانېږي څلورمه داوا تسلی نبی صلی الله علیه وسلم ته ولسم آیات کې ومه خبره زجر به شرک ذکر کی ولی شرک کوي الله تعالی سره اتلسم آیات کې او اتمه خبره بشارت ذکر کی درشتم آیات کې څلوېښتم آیات نه بیا دویم باب د دې سورت شروع کی الف لام را دې ته مقطعات یعنی د انسانانو علم په دې کې قطع دی انسانان پرې باندې نه پوهېږي الف لام را الله تعالی خو پوهېږي په معنا دې باندې په مطلب درې باندې کتاب احکمت آیاتو هذا کتاب دا قران کریم د الله تعالی کتاب دی او حکمت آیاتو د حکمت نه ډکړل شوی دی آیاتونه دی ثم فصلت من لدن حکیم خبیر او بیا دا خبره مو واوري ثم فصلت یعنی دا خبره باندې ځان پوهه کوي چې په تفصیل سره تفصیل کړل شوی دی د ضروری مسائل را دی من لدن حکیم خبیر د طرف د غذات نه چې حکمتونه والا دی خبیر خبردار ذات دی فصلت تفصیل پکې شوی دی بار بار مې ورته دا ووایه چې تفصیل په قرآن کریم کې شوی دی په مخکینو کتابونو کې شوی دی خو لیکن د مسلو د عقیدې دغسې د مسلو د توحید تفصیل په دې کې بیان شوی دی اوس هغه مسله څه ده الله تعبدو چې د هیڅ چا بندګي به نه کوئ سوا د الله تعالی نه اننی لکم منه نذیر مبین یقینا زه ستاسو لپاره منه د الله تعالی طرف نه نذیر یره درکوونکی یم و بشیر او زیره درکوونکی یم او احکمت آیاته د حکمت معنی مرته مخ کې سوره یونس کې بیان کړی د حکمتونو نه ډکلل شوی دی آیاتونه دی یا احکمت معنی دار چې محکم دی آیاتونه دی په دې کې نقصان او فساد پرې کې نه راځي بل کتاب سره دا نشي منسوخ کېدلی بل کتاب نه راځي چې دا په منسوخ شي احکمت آیاتو بیا د نبی علیه السلام د دعوت دو طریقې بیان شولې نذیر او بشیر د تاسو لا زیر درکون کې هم نو تاسو د یره درکون کې ما او دا سوره یهود دا ډیر عجیبه صورت دی دا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وای وای او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل چې الله تعالی پیغمبر قد شفتا په ګیر کې د سپینډ کې ولګیدل نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته او وې زه سوره هود او د هغې په شان د کې نور سورتونو زه بوډا کړم په دې کې ډېر عجیبه احکام بیان شوي دي پس تقیم کما امرته او د دې په شان د کې نور سورتونه سورت الواقعه ده سورت المرسلات دی عما یتساءلون دی اذا الشمس کوورت دی دا سورتونه چې دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام به کړه دا سورتونه لوستل نو بس دا سیرل کې قیامت اذا الشمس کوورت و اذا النجوم انکدرت و اذا البحار سجرت و دا دریابونه به چې دی یوه لمبه شي د اسمان به راودوړېږي د ستوري به راودوړېږي دا حالت چې ته کله اورې نو دا یقیني په دې باندې د انسان ویښته په دې باندې دا دغه کېږي سپینېږي وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه بخنه غواړي د خپل رب نه بیا توبه وباسي الله تعالی ته یو متعکم متان حسنه دوه کې فرق مې مخکې بار بار ویل د استغفار او توبې په منځ کې فرق دی یو قول علماء داري چې استغفار په جبی سره او توبه دا په دل سره ده دا به کې بهترین قول دی په دې آیات کې بیا ذکر شوی دی دو پیدې ذکر شوی دی چې کله دغه کار تاسو وکړئ نو دو پیدې دي یو به الله تعالی د اطمینان ژوند درکړي واستغفروا ربکم وان استغفروا ربکم وبخنه غواړي د خپل رب نه په جواب باندې ثم توبوا الیه بیا توبې واسه الله تعالی په الله تعالی ته بدل باندې د الله تعالی پیغمبر وای کل کل کل بنی آدم خطا خطاء و خیر الخطائین التوابون د آدم علی السلام اولاد چیرې د ګناګاران دي او په ګناګارانو کې ټول نه بهتر ګناګاران غدي چې توبه واسي د خپل ګنا نه توبه واسي مسلمانانو دا د روجې میاشت او په روجې په میاشت کې الله تعالی ګناهونه معاف کوي نو د الله تعالی ته ډېر ډېر توبې وباسئ الله تعالی زموږ ګناهونه معاف کړي ثم توبو الیه بیا الله تعالی ته توبې وباسئ الله تعالی ته وجاړئ د دغه فبارک کې راځي اشرف علي تانی رحمت الله علیه فبارک کې راځي د شپې به راپاڅېده وبه یې ژړل وبه یې ژړل او دا اوښکې به یې په دې مخ باندې ومږلې ځکه حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې یو بنده مؤمن مسلمان د الله تعالی د یری د وجې نه وژاړي او د هغې اوښکې اوښکې دې داسې راوځي لکه د مچ مچۍ نه دي مچۍ داسې دغه ترې راوځي د ګبین مچۍ چې دي داسې اوښکې ردې د سترګو نه راوبهیږي نو د ده ته به د جهنم اور چې دا ون رسی د جهنم اور به ته ون رسی الله تعالی دغه سترګې او دغه مخ په اور د جهنم باندې حرام کړی نو تانوی رحمت الله علیه به دا ویل چې زه دا غواړم چې الله تعالی زما دا مخ د اور د جهنم نه بچ کړي نو دا د رمضان مبارک میاشت ده الله تعالی راته دا اعلان وکړ استغفروا ربکم ثم توبوا الیه الله تعالی ته توبه وباسئ استغفار وای زیات د خیرو په دی باندې د غیبتونو په دی باندې د چکی او د لډو په دی باندې د تاش په دی باندې د کرکټونو په دی باندې د چکرو په دی باندې او دغه سي د ویډیوګانو د قتل په دی باندې د الله تعالی د رضا په خاطر باندې د موبایل د له یو میاشت چټي ورکړي د موبایل له چټي ورکړي او د دې په ځای باندې تسبیح په لاس کې راواخلې الله تعالی باندې راضي شي الله تعالی باندې خوشاله شي د الله تعالی پیغمبر ودا ویله چې زه په ورځ کې او یا ځله استغفار وایم صحیح حدیث کې راغلی نو مونږ چې د ورځې یو او یا زره زله وایو یا او و زره زله وایو نو دا بیا هم کم دی د الله تعالی پیغمبر دی ګناه نه کوي او بیا هم دومره استغفار وای نو مونږ او تاسو له خو بیا ډیر زیات پکار دی او یوازې بیا ځان ته دعاګانې نه بلکې نور مؤمنان مسلمانان تم دعاګانې وکړو الله تعالی پلانې وبخه پلانې وبخه الله تعالی ټول مؤمنان مسلمانان وبخه ځکه دې ته بخیل ویل شوی چې څوک صرف ځان ته دعا کوي او نور مؤمنان مسلمانان ته نه کوي نو دا شوم پړق دی دغه بخیل انسان دی او زه د مسلمانانو ته د دعا د پاره ته یو حدیث ته ترغیب د پاره ویم ان شاء الله دا پوره دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمای من استغفر للمؤمنین والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنه حسنه چا چې د مؤمنان مسلمانان د پاره دعاګانې غوښتلې نو د هر مؤمن مسلمان نارینه او د زنانه په بدله کې الله تعالی د تیونی کې لیکي نو اس کتا د سویل چې الله تعالی د آدم علی صلوات و سلام نه پدې خوانې چې څومره مؤمنان مسلمانان د ایمان سره د دنیا نه تللی دي الله تعالی ته هغه وبخي نو د یو د هر یو نارینه یو که زنانه الله تعالی دله یوه نیکي درکړله یوه نیکي دله الله تعالی په دې کې څومره پیغمبران دي بیا صحابه کرام پکې څومره دي شهیدان پکې بیا څومره دي نو د هر یو په بدل کې دله الله تعالی یوه نیکي درکوي نو په دعاګانو کې بخل مه کوئ موږ به تاسو ته دعاګانې کوو تاسو موږ ته دعاګانې کوئ په دې باندې مو الله تعالی کامیاب کړي اوس د استغفار او د توبې دوه پرې دی وان استغفر ربکم او بخنه غواړي د خپل رب نه ثم توبه الی او بیا توبه وباسي هغه ته یمتعکم متان حسنه درب کی تاسو ته متان حسنه هغه مزید دنیا خایسته الی اجل مسمى تر د نیټه مقرری پوری د یو وخت پورې وت الله تعالی دغه در کې دنیا پیدا درکې ویوتی کل ذی فضل فضله او ورب کې الله تعالی هر غوره عمل والا ته فضله جزاء فضله اصل عبارت د سره جزاء فضله هر یو خیسته عمل والا ته الله تعالی ورکی خیسته بدله داغه د خیسته داغه د خیسته عمل داغه د خیسته عمل بدله بوت الله تعالی ورکی خیسته بدله ویوتی او ور بکی الله تعالی کل ذی فضل هر غره عمل ورته فضله غره بدله داغه و ان تولوا دا و ان تولوا یو ته حذف شوی ده صيغه د مخاطب ده و ان تولوا و ان تتولوا د اصل کې او که تاسو مو خوړو په ان اخاف علیکم یقینا زیریګم به تاسو باندې عذاب یوم کبیر دا غذاب د ورځې لوی نه دا تا پکې یو حذف د دامزه کول چې ورستو علیکم لپس دینو و ان تولوا کاغو مخ واړو نو به تاسو باندې یریګم مخ یو چاړه ولې ده او یریږي په بل چا باندې نو دا معنی بیا نه سې کی نو دغه معنا به وکړي و ان تتولو او که چېرې مخ وړه او تاسو به یقینا زیارېږم په تاسو باندې د عذاب د ورځې لوی نه الله مرجعکم الله تعالی ته دې ستاسو واپس کېدل الله مرجعکم الله تعالی ته ور واپس شئ ور به شئ الله تعالی ته وهو على كل شيء قدير الله تعالی دې کې تخویف اخروی دی الله تعالی ته ورځي که چا نیک اعمال وکړل که چا بد اعمال وکړل الله تعالی خو له ورځي الله تعالی دې پر شی باندې قدرت والا الا خبردار انهم یسنون صدورهم یقینا دی رانغاړي سینې خپلې په دشمنی د حق سره علا عداوت الحق علا عداوتک دا خلق چې د سینې رانغاړي ستا په دشمنی باندې دغه سي د حق په دشمنی باندې لیستخفو منه دیر پار چې ځان پټ کړي د الله تعالی نه لیستخفو منه دیر پار چې ځان پټ کړي دا هو ضمیر راجع دی پرې منه کې الله تعالی ته او یا نبی صلی الله علیه وسلم ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام به الله تعالی د دین بیان وکړ نو الله تعالی وایي چې دیو په سینو کې استا سره دننه ډیر بغض دی حسد دی سره دشمنی دی سره خو دا په سینو کې دن ځکه ساتي چې د الله نه پټ شي یا د الله تعالی د پیغمبر نه پټ شي نو الله تعالی وایي چې الا خبردار حين استغشون ثيابهم کله چې دیو ځان پټي په جامو خپلو کې يعلم ما يسرون نو الله تعالی پویږي په سبانه چې دیو پټي او ما يعلنون او هغه چې دوی ښکارا کوي انه علیم بذات الصدور یقینا الله تعالی پوی په سینو د په خبرو د سینو باندې د الله تعالی نه څه شي پټېدل نشي کته ځان پر جامو کې ځان پټ کې نو بیا هم د الله تعالی نشي پټېدلې د نبی رسول الله سلام په خلاف باندې کې جرګې کې منسوبې جوړه الله تعالی پر هر څه باندې پوهه لري او ما من دابه فی الارض الا علی الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين کارساز الله تعالی دی ذمہوار الله تعالی دی د روزی بندوبست په الله تعالی کوي ته د الله تعالی د دین د الله تعالی د دین بیان کوه الله تعالی ولې د لوګینه نه وجنی وما من دابت فی الارض او نشته ری هیڅ یو زنده سر په ځمکه کې الا علی الله رزقها مگر په الله تعالی باندې روزي ورکول دغه دی الله تعالی هغه ته روزي ورکي و یعلم مستقرها او الله تعالی پوه دی الله تعالی په زید آرام دغه باندې و مستودعها او په زید امانت دغه باندې کلن په کتاب مبین دا ټول په کتاب ښکارا کې وما من دابه فی الارض الا علی الله رزقها امام قرطبی رحمت الله علیه واقعا د اشعریین لیکلی ده اشعریین صحابه کرام ابو موسی اشعری پلانې صحابي اشعری دا یو قبیله وه د هغې څو صحابه کرامو د نبی صلی الله علیه وسلم سره هجرت کړی و ناست دي په یو ځای کې وږي شوي دي نو د د یو د یو ته به کې ویرله وایي داسې وکړه چې لاړ شه نبی صلی الله علیه وسلم ته زمونږ حال ووایه چې دا ډیر زیات وږي شوي دي که څه ورسره یي نو چې موږ له راکړي کله چې نبی صلی الله علیه وسلم دروازې ته راورسېده کور ته راورسېده نبی صلی الله علیه وسلم د دې آیات ورد کوي و ما من دابه فی الارض الا علی الله رزقها بس هغه صحابي دا وارد دا آیات یاره وې دا خو ډېر عجیبه غوند کې خبره ده الله تعالی من دابتین ویلی دی که نه نو په دغه دابه کې یو دابه خو مونږ یو که نه نو الله تعالی وی زه د رزق رزق در کومه امرګره واپس لاړه نو امرګره خو انتظار دا چې دا وسره راوړي نو کله چې دا غي خواته ورسیده نو سر په داله په ځوای جاء الغوث د الله تعالی طرف نو وس امداد راغې د الله تعالی طرف نه امداد راغې دا مرګرو خیال دراغه چې نبی اسلام سره صلی الله علیه وسلم چې تلاړ شو مونږ درلیګو خو لیکنه د هغې مقصد دا و چې وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها الله تعالی به راله روزي راکوي چې لږ وښه شو نو اواز وکړلی شو دی وروتله یو کس دی چې د هغې سره یو غټ دغه راوړ یو خانه کې راوړ په هغې کې خبز ولحم په هغې کې غوښه او په هغې کې او دغسې په هغې کې ډوډۍ ماته کړلی شوې وه وای مونږ ته غټ خانک راواغیست او هغه مو خوړو چې خی موړ کزان نو یې داسې ویل چې یاره دا خو نبی اسلام ګور دا شعر ډیر زیات را لېږلی دی او نبی صلی الله علیه وسلم به خپل ضرورت می په کور کې وې ضرورت می د باغی کور ته ولیو نیم خانه کوم واغسته خپل وسم خو په وکړه کله چې نبی صلی الله علیه وسلم دروازې ته واپس ورسېدل دروازه مو ټکوله نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم را وته بیا څه دي د الله تعالی پیغمبر دا ته واپس واخلې دا پاتې شوی دي نبی اسلام ته کوم واپس مخ څه شندې درلګل وې دا څه واقعیا او څه حالت څنګه و دا څنګه راوړل شو صحابیو ته واقعیا ویل چې الله پیغمبر زستاس دروازې لراغلم خو تاسو دا آیات لوسته نو زه واپس شوم او ما مرګرو ته دا ویل چې غوث راغی یعنی امداد د الله تعالی طرف نه راغی بیا لږ ساعت بعد دا رزق راکړلی شو زمون خدا خیال چې دا کس تاسو را لېږلی او د کور نه تاسو دا شی را لېږلی نبی صلی الله علیه وسلم ته ما نه دی درلېږلی دا رزق چې الله تعالی تاسو له درک او ما من دابه فی الارض الا علی الله رزقها دا د الله تعالی درک حدیث کې راځي چې الله تبارک تعالی د مرغو له ګوره رزق ورکوي د ماشو له الله تعالی رزق ورکوي د میږو له الله تعالی رزق ورکوي موسی علیه السلام ته الله تعالی څه ویل قرآن کې د موسی علیه السلام واقعه ذکر ده تکه توره شپه ده توره شپه ده وی پرېږده بس لاړ شې ته الله تبارک تعالی د هغې د روزۍ بندوبست څنګه وکړ الله تعالی هغه څنګه بچ کړله الله تعالی هغه ونه ساتل نن سبا مسلمانان د الله تعالی دین ته چې شا کړی دن د دې وجې نه شا کړی او تاسو ته ما هغه واقع ویلې وه بادشاه چې هغه ښکار لتلی او ځان سره یې چرګ وړی کله چې ورته مخې ته کېښوده نو باز راغې او هغه چرګې ته ویوړ د مخې نه ته ویوړ بادشاه حکم وکړه وایي اول دا باز ښکار کوي چې کله ورغې نو د غره په سر کې کېناستلی و هغه باز نو کله چې ښکاریان لړل ډېر عجیبه واقعه وریدله باز وسه هغه ورید کړی چرګي خو در خپل مخې ته او دا غینه یو یو پټې را شوکی یو سړی پروت دی داغي په خله کې ور کوي یو سړی پروت دی داغي په خله کې ور کوي ډیر عجیبه نظاره و ده او بیا یو ځل باس پاسې ده بل ځل پاسې ده بل ځل پاسې ده اوبه یې راوړلې او د سړی په خولې کې اوبه هم ورکړلې دا ډېره عجیبه غونده کې واقعه وه بعض یې وی نشته باس پاسې ده ورغې دا خلک ورغلل اسړی نه پوښتنه کوي چې هغه سړي ته وکتل نو هغه د خپو د لاسو نه تړلی شوی دی وې دا څه واقعه ده نو زه لوی تاجر یم ما سره ډیر مالی تجارت و نو زه را روانم په لار باندې او خان را سره سورلی وی را سره ډاکوان دې ځکه ناسو نو زه لوټ کړم زه بیا وجلم نو ما ته دا وی چې ما مو وجنې ما باندې بسو کې چې ما وجنې ستاسو کار د مال سره نو مال خو تاسو واغسته نو بیا دا ویل چې ته خلکو ته وی چې تر سلار شي خسره باندې خلک خبره دا ډاکوان بیا مونږ گرفتار شو نو بیا ته مشر دا ویل چې زه وج نه یم او وای تړی نو د لاس خپونه و تړلم په دې کې وردولې ما ډیر وخت مې په دې کې وشو نو زما د خوراک بندوبست دا دی چې دغه دغه راځي باز راځي د ورځې دوه درې ټیمه ما ته خوراک راکوي نو کله به کې تکی کله به کې دغه ورید کړی چرګانی او کله به کې بس خې مزیداری ګرمې روډی او زر سره نه خبر شوی او بیا راته په خلی کې راکې الله تبارک تعالی مې په دې په دې طریقه باندې الله تعالی مونږ ساتي عمر ته واقع ویلی چې دغه بډای زنانه هغه تبای و پغی باندې بیا ډوډۍ پخولې څومره عمر یې پغی باندې ډوډۍ پخې کړلې یو ځای به پغی کې نه دغه کېره نه ګرمېده نو بیا چې کله هغه تبای ماته شوله هغه ابۍ چې هغه ځای مات که به قلاره قلاره باندې چې دې ځای کې څه شله چې دا ځای به نه ګرمېده نو ډیر عمر په هغه باندې ډوډۍ پخ کړې دي خو لیکنه کله چې هغه زه مات کبه قرار قرار باندې نو په هغه ځای کې دننه چینجه ده او په هغې په خولې کې شنه پاڼه ده وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها نن سبا مسلمان په دې باندې تباه دی چې بس زه بس خورم زه بس خورم بس زه بس خورم بس ټول چې د زندگی په دې کې تیر شي زه بس خورم امیر سے محترم ته یو ځل مرګری راغلی و ناسو مجلس کې الله تبارک تعالی کله امتحان راولي په مؤمنانو مسلمانانو باندې کله سختم پر راولي تکلیف په الله تعالی راولي ګوري الله تعالی چې دا مؤمن مسلمان پر خپل داوا کې راټینګ دی کنه راټینګ په هغه وخت کې داسې و چې لږ حالات دا خنو او لږ غریبي و په هغه وخت کې نو مرګرو لږ پریاد وکړو امیر سه محترمه ته ویرله وی ګوره دا عام خلک چې دا ډوډۍ خورین دا د درې ټیم خو بالکل فرض ده کنه دا دې ته خلک فرض وای سحر دی غرمه ده ماښام دی خو لیکن دا را په ایمان باندې وای و مستحبات هم کې پریخي و مستحبات څه د څاخ چې به کې مستحب دی او د ماسپخین چې به کې بیا مستحب دی وخت په وخت کې ډیو مسکوروره او دغه سینه مسوتن چې د کیږي بیا پکې چس کوي چرته مې د حالات ډیر زیات خراب دي لکه حالات خراب دي تاسو چرته د سکړې د چې د مسپخین چې تاسو ځکه نه لسکل چې چینی نشته ده و د سیم چرته کړی ده و امیر سي د خونه ده شوی و مکه وی ده الله نه ویریږي د ورځې دا کوم پرځ شي درې ټیم ور ته خامخا ډوډۍ خوري بس الله تعالی ترونه څومره ملاوي کې بس هغه هیڅ شی نه دی هیڅ نقصان نه شي بس مړ شو د ولګینه د ولګینه څنګه مړ شولې بس دا ورځ خو پنځه شپږ ټیمه ضرور ده او د دین وړاندې مړه شو بس ته ولګي بس دا خبره ده د الله تعالی دین خلق ولې پرې خره د ولګي نه مړه شو او ما من دابت فی الارض نشته رهی چې د سر پزمک کې الا علی الله رزقها مگر په الله تعالی باندې روزي دغه ده الله تعالی ول روزي درکې و یعلم مستقرها مستودعها خو دې دا معنی نه ده چې ته بالکل اسباب نه اختیارې خو نن سبا مسلمانانو مقصد دنیا ګرځولې ده او د الله تعالی دین یو عارضي شی ګرځولې ده ستا مقصد به د الله تعالی دین دا منلی او دا بس د کولی علی رضی الله تعالی عنہ مسجد نبوی کې ناست ډیر زیات وګی شو ډیر زیات وګی شو ډیر زیات ورغه بار ته وته د الله تعالی دین زکاو یو سړی وته وی دا باغ وکول غواړي زه ول مزدوری در کوم وبک باغ ول وبک زر در بوکی راويستري د کوینه باغ ول وبک او یو لمن کجوري ول ورکړي یو دوکاسي هغه واغستري بس یې څلور پنځور د کار وشو اوس په الله تعالی دین زده نو دا دومره سخته چې په مونږ او تاسو باندې رانه شي مونږ څنګه مسلمانان یو بیا دا الله تعالی پیغمبر د شپې راوته د بهر جمعه ته راوته ډیر زیات وګی شوی دی مسجد نبوي کې ګوري په لار کې او د بل سړی مخې له ورغی او بکر صدیق رضی الله تعالی عنه علی رضی الله تعالی عنه ته ول مخې له ورغی و ای علی وای سکه و اسره وتل مال چې جمعه ته ورشم نو دا ټیم خو مانځ نه دی دا خو نیمه شپه ده څنګه جمعه ته ورځي وساسې نه پل وو کون راوتل مې نه بیا هم څه چلې ولی و دا الله تعالی پیغمبر اوګه ما خو بر نه راته مال الله تعالی عبادت به وکم اوګه شوم نبی علیہ السلام ته ویل ته چې څه شي راویستلی د کور نه نو هغه شي زم راویستلی یم راغی چې ګوري او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ عمر رضی الله تعالی عنہ مخې له ورغلل وې څه کوئ خیر خو به یي وی بس هسې راووتلو نو داسې مونږ چې د ګرمي له راووځو وی نه خیر ده بیا به هم څه خبره به خو وي وی د الله تعالی پیغمبره کور کې څه نه وږي یو نو مونږ یې مسجد نبوي کې عبادت به وکړو مانځه باندې به ودرېږو جومات ته به راځئ چې لاړ شو ټول به لاړ شو ملګري یو زه ټول کله چې جماعت ته نبی صلی الله علیه وسلم راغې ګوري په د جماعت په ګډ کې نور څه کسان نستی تیاره ده نبی اسلام خور ورغه مجلس ته پیسه کوي دی دکی وی بس ویا سی ذکر اسکار کو دی کې ناسینو وی نه بیا هم څه چللې یو د الله تعالی پیغمبر کور کې سنو وګیو نو راغله نو موږ لګ عبادت وکړو دا حالت په صحابه کرامو باندې تیر شوی دی مونږ او تاسو په خېټه پسې ډوړې هم تړلې دي او بیا هم چره دا وایو داسې چللې او داسې چللې د ولګې نه مړ شو دا چلو شو نبی صلی الله علیه وسلم چې صحابه کرام دا حالت ولیده د الله تعالی نه دعا وغوښتله الله تعالی مونږ له دې وخت کې خوراک راک د مسجد نبوي ته مخامخ یو ونه ولاړه ولا کجوري او هغه ونه دومره لیکلي دي د سیرت کتابونو علماو لیکلي دي ما یو کتاب کې ولیدل چې هغه ونه وچه وه شنه شنه شنه نه وه بلکې وچه ونه وه نبی علیہ الصلوۃ والسلام علی رضی الله تعالی عنہ ته علی پاسه وی ورشه دی ونی ته وای چې د الله تعالی پیغمبر وای چې ملک جوری راکا مونږ لکه جوری راک علی رضی الله تعالی عنہ صادر ډک راوړ دغه ونی کجوری په الله تعالی پیدا کړلی صحابه کرام مو خړلی وغي مو خړلی دا حالت چې دا روانه تیر نشو نو ته به دی باندې پوه شې زما په ایمان کې کمزوري ده ولی الله تعالی ویل لیکنه چې تاسو تر هغه پورې جنت ته نشئ تللی چې هغه حالت په تاسو باندې راشي کوم چې پیغمبرانو باندې راغلی وو د هغوی په ملګرو باندې راغلی وو ته ورشه ته حالت ته وګوره یو ملګري زما خپل آیډۍ ته بیګا مې وکتو نو یو میسج یې کړی و د هغې میسج نه وړاندې بیا یو ویډیو وه نو ماسخوتن چې بیګا سملاستلمه نو موبایل می کولاو کنو مال چې دا وګورم دی کې سدي ډیر یو زله دردون کې واقع را لګلی واغ مرګری بیګا می وکتله پغی کې یو ویډیو ور ډیر زیات عجیبه د رمضان مبارک یو پیغام یې پکې ورکړیو یو بوډۍ زنانه ده وای عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه اراده وکړه چې زه حج لاړ شم روپۍ راجمع کړلې نورم ډیر مؤمنان مسلمانان دي هغه هم حج ته اراده کړې ده عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه هم حج ته اراده کړې ده وس په سفر باندې روانیږي سبا ته خو نن چې د خپل خپلوانو نه اجازه غواړي نو په خپل خپلوانو باندې ګرځي عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه چې کله د کور نه اوته بهر یو بازار دی هغه ته ورغی کله چې په بازار په یو طرف باندې ورتیریږي په یو کوڅه باندې نو په هغې کې یو بوډۍ زنانه ده کچردان دی هغه تصویر کې دا په هغه ویډیو کې ښه یې داسې د کچرې ځای دی یو ډیران دی په هغې کې یو ډرم غونده کې پروت دی هغې ته یو زنانه راځي په پرده کې یو بوډۍ زنانه ده او هغه ډرم ته لاس ورښکته کړي په هغې کې یو مړ چرګ پروت دی هغه چرګ یې راواخیسته چرګ یې راخیستی دی عبد الله بن مبارک رحمت الله او هغه چرګ چې کله راواغستنو هغه زنانه په خپل ترخ کې بورقې نه لاندې پټ کاغه شي عبد الله بن مبارک رحمت الله علیه پسې ورغه وای ابي دا راته وا چې دا چرګ دی ولې راواغسته دا چرګ دی ولې راواغست نو هغه ته وای زما په کار کې کار ملره او زه خپل کار کوه زما په کار کې کار ملره او که اوس ته ویمه نو بیا استاد لم پریشان شي وای ابا زر ته په الله تعالی باندې قسم در کوم تر هغه پورې دې نه پریدم څو پورې چې درته واقعیا نه ویلې دا خو مړک چرګ دی مردار دی او بیا په کچره کې پروت دی په ډیران کې پروت دی را دی ولې راواغسته دی باندې تاسو کې نو ای خامخا چې ته ماته قسم راکې د الله تعالی باندې نو زه به راته واقعیا ویم زه کونډه زنانه یم زه کونډه یم زما خاون شهید شوی دی او زما سره څلور یتیمان دي په کور کې نن درېیمه ورځ ده چې هغوی خوراک نه دی کړی نو د پلار نه چې کوم مال پاتې شوی و هغه درې ورځې مخکې ختم شوی دی د دې نه وروسته مې بیا ډېرو خلکو ته سوال وکړ د مسلمانانو په سرمایهداره خلکو باندې وګرځېدم په مالدارانو باندې وګرځېدم چې زما سره کومک وکړي زما سره یتیمان بچي دي خو لیکنه هیڅ یو مسلمان ما ته د هغې توجه رانه کړله او ویډیو کې داسې ښیي چې هغه زنانه لاس ته ناسته ده په یو ځای کې لاس یې نیولی دی او خلکو ته تیریږي دغسې خو څه پروا پې نه لري نو نن زما د بچو درېیمه ورځ ده چې هغه وګیري او څلور لوڼه مې دي لوڼه دي او بیا ماشومان وښیي داسې په ویډیو کې نو نن د هغې د خوراک څه بندوبست بل هیڅ نه کېده نو په دې کچره کې او په دې ډیران کې مې دا مرداره چرګه وموندله اوس دا ځمه چې هغه خپلو بچو له پخه کمه او چې هغه دا لوږه پرې د هغوی ختمه شي د عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه سره چې کومه روپۍ وي د حج دپاره هغه ټولې روپۍ ورکړلې وې ابۍ دا واخله په دې باندې خرچه وکړه او یې چاته وایه مه بس خبره خلاصه ده دا یې ته ورکړله زنانه کور ته رسخت کړله عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه کور ته را روان شو واپس راغی سبا له حاجیان چیرې لاړل حج یې وکړه عبدالله بن مبارک رحمت الله علیه په ډېر پریشانۍ کې کور کې ناست دی چې د امت دا حال دی په دې امت کې ډېرې داسې کونډې شته دی په دې امت کې ډېر یتیمان داسې شته دی مسلمانان په خوب باندې وده دي هغه مسلمانان چې د هغې په هر کال باندې عمره ته ځي هغه مسلمانان چې هغه هر ماښام پر جماعت کې ځان له چرګان او تکی خوري ځان له دیوان او ځان له بل بل دا شي خوري د امت د داسې خويندو غم چا کړی دی د امت د داسې یتیمانو چا خیال ساتلی دی وی خلک حج لاړل او حج چې کله تیر شو نو واپس خلک راغی خلک یو خبره کوي حاجیان صاحبان چې الله تعالی دی عبد الله بن مبارک رحمت الله علیه ته اجر عظیم ورکي چې زمونږ سره ډیر عجیبه مرګرتیا وکړه وای ما یو ورځ صبر وکړ دوه ورځې مې صبر وکړ درې ورځې مې صبر وکړ خو ټول خلک دا خبره کوي چې الله تعالی دی عبد الله مبارک ته جزای خیر ورکړي زمونږ سره ډیره ښه مرګرتیا وکړله داسې مرګرې زمونږ سره په سفر باندې چرته نه مرګرې شوی ما وی چې الله تعالی وس دا خلک په ما پسې مسخره ولي کوي لکه ما خو نیت کړو د حج د پاره ځلاړ شم خو بیا پاتې شوم نو سره خلک لاړل او زه پاتې شوم نو ما پسې د خلک اوس مسخره کوي چې دا څنګه اجي ډېر خمرګره نه وی لکه خلک دسه وای کني څوک لا نل شي نو بیا ته دسه وای تا خو چې زما مرګرتیا وای نو الله تعالی ما خو ستا د رضا لپاره د حج نه پاتې شوی ما پیسې مې هغه کونډې لور کړې وي الله وسره خلکو له مسخرو شوم اوس په ما پسې پیچاړی کوي د شپې په ډیر غم او په درد باندې سم لاسته چې الله تعالی اوس دا زه په امتحان کې راغلم د شپې نبی صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولیده نبی علیه صلی الله وسلم په خوب کې ولیده او وی ای عبد الله ابن مبارک تا چې دا کومه قرباني ورکړه د کونډې یتیم سره د خو وکړه نو الله تبارک تعالی ستا د طرف نه یو ملک راولېږه د انسان په شکل باندې ستا په شکل باندې هغه جوړ که او دا یو ته ویل چې ته لاړ شه او د عبدالله بن مبارک رحمت الله علیه د طرف نه حج وکړه د در طرف نه نو د نورو خلکو حج قبول شوی دی یو په یو باندې او ستا د پاره الله تعالی د یو حج یو په اویا باندې ثواب لیکلی دی او یا درجې زیات ثواب ورته لیکلی دی نو چې خبره مکلله نو عبد الله بن مبارک رحمت الله علیه بیا پاغي باندې خوشاله شو دغه واقعیا ابن کثیر رحمت الله علیه البدایه و نهایه کې لیکلی دا دغه سینور ډیر علما لیکلی نو مسلمانان دي چې الله تعالی دغه وایي چې زنده سر دي الله تعالی ول خوراک درکې ته د الله تعالی دین ته متوجه شه د ولګې نه ونمرې و ما من دابت فی الارض او نشته راه هیڅ زنده سر پزما کې مستودعها مراد تینا د شپې آرام ځای دی یا مستقرها دنیا ده مستودعها عالم برزخ دی قبر تی مراد دی کلن پی کتاب مبین دا ټول به کتاب ښکاره کی په لوح محفوظ کې دا هر څه لیکل شوی دی الله تعالی پر هر څه باندې پوي او هو الذی الله تعالی غذاب دی وس دلیل عقلی په مسله توحید باندې الله تعالی بیانې دلایل عقلیه وهو الذي الله تعالی ذات د خلق سماج پیدا کړی د اسمان او الارض او زمکه په سته ایام په اندازه د شپږ ورځو کې بار بار مې درته ویل چې په سته ایام سمانه ده په مقدار او په اندازه د شپږ ورځو کې وکانه عرشه علی الماء او و عرش د الله تعالی په وبو باندې او وبو په هوا باندې وي په حدیث کې د غراغلی دي چې د الله تعالی عرشم په دغه باندې په وبو باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای د د مخلوق تقدیر الله تعالی لیکلی دی قبل ان یخلق السماوات والارض بخمسین الف سنه الله تعالی زمکه او اسمانونه نو پیدا کړی او د دین 50 زره کاله مخکې د ټول مخلوق تقدیر الله تعالی لیکلی دی او حدیث کې راځي اول ما خلق الله تعالی القلم اول چې الله تعالی قلم پیدا کړ په خپل مخلوق کې الله تعالی وتوی چې ته ولیکه وی الله تعالی سو لیکم الله تعالی تو اکتب مقادیر الخلق د مخلوق تقدیر ولیکا نو الله تعالی چې د قیامت د قیامت پورې څومره مخلوق پیدا کړي دا غي تقدیر لیکل شوی دی دا میګی دي انسانان دي پیریان دي غواګان دي ګړي ویزې دي خره دي سپی دي ته دې دغه سي لیوګان دي ګیدړان دي دا څومره څه چې د قیامت پورې الله تعالی پیدا کوي نو د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه مخکې دا پنځوس زره کاله مخکې د تقدیر لیکل شوی دی پلانې په پلاني ځای کې کم میږي دي هغه به دومره خوراک کوي دا دا شی به خوري پلانې انسان به دومره ګوټه وبس کی دومره به دانی خوري دومره پلانی پلانی ځای باندې ګرځي دومره جامې به زړی دا 50 زره کاله مخکې دا په صحیح حدیث ته مسلم کې راغلی دی ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړی دی 50 زره کاله مخکې د لیکل شوی د تقدیر د اسمان او د پیدایش نه مخکې د 50 زره کاله مخکې لیکل شوی دی وکانه عرشه علی الماء او د الله تعالی عرش په وخت کې په وبو باندې الله تعالی عرش په وبو باندې کما یلیق بشانه بیا الله تعالی ورسره د غنظمک اسمان پیدا کړل په سیته تیامین په اندازه د شپږ ورځو کې وکانه عرش علی الماء او د الله تعالی عرش او تخت په اوبو باندې و ولیبلوکم ایوکم احسن عمله دې لپاره چې ازمېښت وکړي الله تعالی لیبلوکم او دې لپاره چې ازمېښت وکړي الله تعالی ایوکم احسن عمله چې کوم یو په تاسو کې ښایسته عمل کوي احسن عمله ویلې شوی دی مخکې هم دا بار بار ویلی دی فضیل ابن عیاض رحمت الله علیه وایي ښایسته عمل هغه دی چې پای کې دوه شرطونه یو پای کې اخلاص وي شرک او دریا نه خالی وي او دویم د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې نو دا خیسته عمل دی په شریعت کې خیسته عمل لا مطلوب دی اکثر عملا دی ویل شي ډیر اعمال نه بلکې عمل خیسته کوه او مفسرین لیکلی دي احسن عمله امام قرطبی رحمت الله علیه وی اورع عن محارم الله واسرع في طاعه الله تعالی الله تعالی ګوري دا زمکه اسمان الله تعالی پیدا کړل دا مخلوق الله تعالی پیدا کړل دیر پر ایوکم احسن عملا اروعو اورعو عن محارم الله چې د الله تعالی د حرامو نه څوک زیات پرهیزګاری کوي او ځان ته بچ کوي و اسرع فی طاعت الله او د الله تعالی په تابعدارۍ کې خلک څومره جلتی کوي د دې لپاره الله تعالی د خلک پیدا کوي اورع فی مح... عن محارم الله اسرع فی طاعت الله ولئن قلت وكتوي انكم مبعوثون من بعد الموت چې تاسو برا پورته کېدل شي ورستنه مرګ نه ليقولن الذين كفروا خامخا وایا کسان چې کافران دي ان هذا الا سحر مبين نری دا مگر دروغ دي ښکارا دا دې ځکه وزده کیا عام خلق چې ترجمه کوي نو دې ځکه دا وای ان هذا الا سحر مبين نری دا مگر جادو دي ښکارا نو مخکې خو مسله د قیامت دا بیان شوی ده نو هغه ته څنګه جادو جادو ویل کیږي دا معنا بالکل غلطه را کړه څوک کوي دغه صحیح نه ده دې دې کې سحر په معنا ده د غلی کلی دي مفسرین لیکلی دی چې سحر په معنا ده ان هاذا الا کذب مبین دا نه دی مګر دروغ د ښکارات دی چې سحر په معنا ده کذب سره دی قاموس ته غلی کلی دی و سحر راضی په معنا دروغ او د باطل سره او دا غلی کلی دی امام قرطبی رحمت الله علیه وی ان هذا الا سحر مبین ان هذا الا غرور وباطل او تعبیر تشویر په سحر باندې ځکه امام قرطبي وای لبطلان السحر عندهم تعبیر تشویر په سحر سره لکه سرنګ چې دغه مشرکانو په نس باندې وای دا سحر به هم هغه باطل غاڼه نو تعبیر تشویر په سحر باندې نور ته مراد باطل ته مراد دی ان هاذا الا غرور وباطل امام قرطبی وای تفسیر زاد المسیر لیکلی دی ان هاذا الا سحر مبین ان هاذا الا باطل بین دا خبره تاسو بالکل باطله ده خطا ده د الله تعالی پیغمبر بچی د مرګ په باره کې بیان شو د قیامت په باره کې بیان وکړه چې قیامت را روان دی راغی لپاره تیاری وکړي د الله تعالی نه ویریږي نو کوم خلق بچی انکار کاوه د قیامت نو هغه وتویل ان هاذا الا باطل بینون کله به چې دیو ته عذاب رانغی نو مونږ خو نه منو کنه قیامت نه منو ستا خبرې نه منو وای عذاب را ورځه چې کله ولګ عذاب رانغی نو دا عذاب څه شي بن کړی ولی ناراضي عذاب مونږ ته نو جواب الا خبر در خبر, خبر شي یوم په ورځ باندې یاتیهم چې را بشي دیو ته د عذاب د دنیا لیس مصروف عنهم وا به نه ړولی شي د دوی نه که عذاب د دنیا راغی کله چې د الله تعالی عذاب راشي نو ګوره بیا هغه څوک کړولی نه شي لیس مصروفا عنهم د الله تعالی د عذاب نو بیا بچم نشي او ستاسو نو بیا بل طرف ته واړه وانه ړولی شي بلکې بیا په هغې باندې خامخا تباه کیږئ وحق بهم ما کانو به یستهزئون او راګیر راګیر به کیدی د راغه شی چې دوی پاغه پس ټوکی کوي نو دیو ټوکی بس سره پس پس کوي د الله تعالی په عذاب پس ټوکی کوي ما کانو به یستهزئون د دې دوه مطلبونه دي ځان په پوهه کې ډیر مزیدار ما کانو بی استاذون دا ما مصدریه ده نو یو قول علماو دا دی ما کانو به استاذون او په عبارت چیرې په حذف د مضاف سره ده نو لنډه معنا دا جوړي وحق بهم راګیر وکي دا ما کانو به استاذون یعنی وبال استهزائهم دیو چې د الله تعالی په عذاب پسې کوم استهزاء کړی دا داغي وبال دغه استهزاء وبال به دی راګیر کی په دې آیت کې الله تعالی زورونه ذکر کوي انسان ته چې د هغې عقیده کمزورې ده کله پې الله تعالی مهرباني وکړي نو بس دا نسبت الله تعالی ته کوي کله چې ته الله تعالی نعمت واخلي نو بس بیا نا امید ای الله چې د لزوی درکیا خو خپه خوشاله چې وای اخلي دنه نو بیا د الله تعالی نه ګیلې کوي په الله تعالی باندې اعتراض کوي چې خر ډیره ډوډۍ دل درکې او چرګانو ته کې وخوري نو الحمدلله مړه داسې زبردست ذات دی وای داسې نعمتونه ورکوي کنه خو چې یو ورځ معمولی لږ څه تغییر او تبدیل پکې راشي مړه دا څنګه عجیبه مون خو د الله دین منلی دی دا اوس د الله تعالی دومره تکالیف په مونږ باندې الله تعالی یې مه کوه زورنه ته الله تعالی ذکر کوې د الله نه ویرېږه داسې کار مه کوه ولا ان ازقنا الانسان کوسه کومنګ انسان تمنا خپل طرف نه رحمتن سه مهرباني او نعمت ثم نزعناها او بیا راکا کوم د منه داغه نه لری کو داغه نه ختم کوتی ان ولی اوس نو خامخا دا نو امید شي کپور او ناشکرای مړه الله په مونږ باندې سړیا مونږ خلکو دی علما به ویل لیار چې تاسو د الله دینو باندې مزیدی پکې دا خو مونږ غرق کړلو دا څنګه دا دغه مزه به دی ته ویل کدا چې در په در یو دا خبره کوي دا نا امید انسانان دي او دا ناشکر انسانان دي اوس د مخکې آیات بلاکس ولا ان ازقناه نعماء بعد ذراء چاته الله تعالی تکلیف ورکړی بچی دی مریض شو یا خپل مریض شولی او بیا د هغې نه وروسته راته الله تعالی ډېر نعمتونه درکړي اوس وایي سړی هغه تکلیفونه وخت ویتلی دی وایي اوس چې دی مونږ هغه نه یو چې هغه مخکې یو بیا ته الله تعالی ير شي د الله تعالی پیغمبر تیر شي دین تیر شي نو بیا دی انسان ته الله تعالی زجر ورکوي که مصیبت د باندې راولم هم ټینګ یو ته نه که الله تعالی را باندې نعمتونه وکي نو بیا د هغې شکریا نه ادا کې او بیا داسې تکبر کې او فخر کې په هغې باندې او دا وایه وای ذهب السیئات عني بس دا ډول تکلیفونه تللی دي اوس دا چیرې او کنه بس دا د بچو مې داسې وکړل چې ډیر دغه یو کډیر تورې وکړل او سره روپۍ وګټلې داسې نو بیا نسبت الله ته نه کوي بیا نسبت چیرې غیر الله ته کوي ولای نازقنا او کوسه کوم غدیو ته نعمه نعمت بعد ذره ورسره تکلیف نه مستو چې رسیدلې دته ل یقولن ان خامخ داوي ذهب سیئات عني زمانه ټول تکلیفونه لاړل انه فرحون دا چې تکبر کون کې په خور او فخر کون کې دا بیا تکبر کیا فرحون دې ذکر فرح نه مراد تکبر دی او ذهب سیئات عني د دې دوه معنی دي یو معنی دا شوله چې ذهب سیئات عني زما تدبیرونه ما وکړله یاره ډیر غریبم خو بس کوشش مې وکړه وکړه او بس مال چې یو ځای به مزدورۍ له ولېږم دا بل مې چې هغې مې دوکان دا وکړه او بس ځان له مې هم لاس خپې ووهل لکه داسې نه وه چې الله راباندې مهرباني وکړله اوس وایي دا ما وکړل ذهب سیئات عني یعنی به تدبیری زما په تدبیر باندې نو انه لفرحون دا تکبر کوون کې رزکه دغه تکالیفو د لرې کېدلو نسبت خپل ځان ته کوي خپل تدبیر خپل تدبیر ته کوي نو انه لفرح او فخور او فخور معنی داره چې چې خپل صفاتونه خلکو ته ذکر کوي او ډوزي ولي ډوزي ولي ډوزي ډزي نه ډوزي ولي معنی دا شوله چې خپل ځان ته دغه ښه دغه نعمت او دغه مزدوري او دغه سره دنیا د ترقۍ نسبت خپل ځان ته کوي او د خپل ځان صفاتونه کوي د دې دوانو د دې دوانو قباحتونو خلاصه هم په سرینو ذکر کړی ده یعنی دا انسان ناشکر دی دا انسان سره ناشکر دی مهربانی په الله تعالی کړی ده الله تعالی ته وس نسبت نه کیا ډیر خلک ناشکر دي باید مونږ او تاسو د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کو د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کو په هر حالت کې د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کو د احمد ابن حرب د احمد حرب واقعا مې تاسو ته ویلی و چې د هغې د ګاونډیو او د هغې نه چا غلا کړې وه نو ډېره غلا یې ترې کړې وه سهار د هغه خواله لاړ او د دې لپاره لاړ چې هغه ته تسلي ورکړي او هغه له یو دغه اطمینان ورکړي چې خیر ده پکې راځي هغه وایي زه چې کله لاړم او د خپل ګاونډي وای زه ولیدلم کور ته نږدې شوم ما پسې راپاسېد او ډېر په خندا پیشانۍ باندې راله استقبال وکړ ډېر په خوشحالۍ باندې وای زه چې ورسره کله کېناستم نو ما ورته وویل چې یاره ډېره عجیبه غوندې کې خبره مې ولیدله زه خو ستا سره د غمخوارۍ دپاره راغلی یم چې زه ستا سره خپل غم شریک کړم او ستا په دې غم کې سره شریک شم موږ ټول مسلمانان یو ستا نه چا غلا کړې ده نو هغه توی دی من خو پکې غم وای ما خو د الله تعالی ډیر شکریا وستلې ده په پسری شکریا وستلې ستنه خو ملا د مال د نغلا شوی نو هغه ګوره په دې غلا کې د الله تعالی په ما باندې درې شکریا وستل د لازم شوی دی یو خدا چې الحمدلله په دې باندې شکر دی چې ما غلا نه کړی وس که چرته زغل وې نو بیا ما خو نه کړی بل سړی غلا کړی یو خبره شوله دویم دره چې نیم مال غلا کړی دی نیم ته پاتې شوی دی نو په دې باندې الحمدلله چې دا ټول مال نه وړي په دې باندې شکریا وستل پکار دی درېمه خبره دره چې الحمدلله چې زمانه مال غلا کړی دی خو لیکن ایمان را نه غلا شوی اوس که شیطان ناغلی وي زما د زړه ته ورننوتی وي زما د ایمان غلا کړی وي نو ما بیا څه کول انه لپرحون پخور الله تعالی ته د هر د هر نعمت شکریا ادا کوه او تاسو ته ما حدیث ویلو غالبا حدیث ته ابو داود دی اللهم ما اصبح بي من نعمة او بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر دا دعا چې څوک کوی په حدیث کې راغلی ده د سحر وی نو تر ماښام پورې د الله تعالی د نعمتونو شکریا د ادا کړله او چې د ماښام دی ویلله نو تر د سهاره پورې د الله تعالی د نعمتونو شکریا دی ادا کړله باید دا ویل شي دا سترګې د الله نعمت دی راجبه دا پوزه غوګونه دماغ دا اولاد خزه دا سی خوراک دا ګرځیدل ناسته ولاړه دا ټول د الله تعالی نعمتونه دي په هر سکند کې دا د الله تعالی نعمت د الله تعالی نعمت دی ولئن اذقناه نعماء که وسکو مونږه نعم او دغه بنده ته نعماء مخکې انسان ذکر شوی دی کنی انسان ته نعماء نعمت بعد زورا وروسته تکلیف نه چې رسېدلې د تله یقولن نو خامخا دا وایي ذهب سیئات عني لاړ زمانه ټول تکلیفونه زما په تدبیر باندې مړه دا زه قابلوم ما دا کارو کدا کار میوک ان ول پای هم دا تکبر کون کې یعنی نسبت الله تعالی ته نه کوي پخور او دوزی ولی پخور فخر کوونکی خپل صفتونه کوي خلکو ته چې ما دا چلو که ما دا چلو که الا الذين صبروا مگر کسان چې کلک دي په ایمان باندې د دې کې صبر نه مراد کلک کېدل په ایمان باندې مراد دي دغه لیکلی دی مفتی شفیع رحمت الله علیه لیکلی معارف القرآن کې دې دې کې صبرونه مراد دار چې د ناجایز خواهشاتو نه ځان بچ کی د تمامی ګناهونو نه ځان بچ کی خلاف شرع کار نه پریز وکي او په تمامی فرایض او واجبات او سنن او مستحبات باندې عمل وکي دي ته وی الا الذين صبروا دا چې کلک خلق دي د الله تعالی په دین باندې د ګناهونو نه ځان بچ کی د تمام منهیاتونه او په تمامی مامورات باندې عمل وکي الا الذي الا الذين صبروا دته مراد ده معارف القرآن الا الذين صبروا مگر آ کسان چې کلک دي کلک ایمان والدی او عامل صالحات او عملونه کړی دی نیک په طریقه د نبی صلی الله علیه وسلم باندې اولایک لهم مغفرۃ دا کسان د پاره بخشش دی ګناهونه او اجر کبیر او لوی اجر وت الله تعالی ورکي لوی ثواب وت الله تعالی ورکي فلعلک تارکم بعد ما یوحی الیک دی آیات کې صلی الله تعالی ذکر کوي تشجیع علی التبلیغ اے پیغمبره ته سینه مه تنګوه د الله تعالی د دین بیان په شجاعت او په بهادرۍ باندې وکړه که څوک یې مني او که څوک یې نه مني تا باندې به دا خلک کې اعتراضونه هم کوي خو لیکن د خلکو د اعتراضونو پروا مه کوه بلکې د الله تعالی دین په پوره طریقې سره ورسوه فلعلک تارکون نو آیا ته پرې ښودون کوي فلعلک تارکون آیا ته پرې ښودون کوي دې ځای کې د لعل دا د استفهام انکاری لپاره دی نو مردا شولا چې یعنی ته م پرېږده پرې خودون کې ته نه بعض ما یو حالی که بعض هغه مسله چې تاته وه کېدل شي بعضی ځکه په کافرو باندې ټول بیان دا بد نه لګي بلکې بعضی په بد لګي بعضی په بد لګي او تاسو ته ما اول پرون غالبا درس کې دا ذکر شوله چې پرونی درس کې غالبا دا ذکر شو چې د مشرکین عرب نبی صلی الله علیه وسلم به کله بیانونه کول او د الله تعالی د دین دعوت به ورکاو نو هغه هغه له خون ورکاو دی خو لیکن کله به چې پاغي باندې پکې ورد راغې نو ډیر خلک په درس ته غوږ دی خو لیکن کله چې بد کې کم نقصان هغه مسله بیان شي مړه بس دا مولوی سپتم نه قلاریږي نو ټول ورځ الکه مونږ پسې لګیای خو قلار شه الکه تا ته ما څه ویلی زه ستانه څه خبر یم زه خو د الله تعالی کتاب یم نو الله تعالی وایي چې بعض ما یوحا ګوره ټولې وحې خلاف نه دي د ټولې وحې خلاف نه دي د منځ روژې حج زکات مسلې بیانوه او قصې کوه خلکو ته دومره غوږ دي قصې چې کې قصې نو خلکو ته ښه ټیټ غوږ دي خو داسې ورته وایي چې الله تعالی دا وایي چې زما قانون ومنئ د غیر الله قانون به نه منئ ستر پرده وکړئ دغسې په میراث کې د خور لور حق ورکوه دا ټول چې دې ته بیا راټینګ کې رسم و رواج پرېږدی نو په وزایق بی صدر کا ای یقولو د دیو جن چې دا خلک وی لولا انزل علی کندن ولی نازلی ولی نه نازلی په دوان یو خزانه او جاء ما هم ملک کنیا ولی نه ګرځي د سره ملک کافرانو دا مخکې تاسو ما ویلی چې دا بار بار دی کافرانو مطالبه کړې د معجزې لولا ولی نه راځي په ده باندې آیات من ربه نو د هغه د هغه معجزې نه مراد د دیو مطالعه د دیو چیرې طلب کړل شوی معجزه تی مراد وه یو پاغي کې دا وه چې ته د الله تعالی پیغمبر او په کور کې دی میلمه راځي او د یو د یو میلمه ډوډۍ د کړ په کور کې نه یو ته د پیغمبر یم نبی اسلام ورغی کنه یو میلمه چې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم ماښام شو یې میلمه دی نبی علیہ السلام کس ورولېږه خادمه ورولېږه وی زما کور کې پښتنه وکړه د نبی علیہ السلام نه کورونه نه کورونه د نبی علیہ السلام په یو کې هم د خوراک څه نه او عائشه به وی رضی الله عنها وی دو میاشتې به تیرې شولې او زموږ په کور کې اور بل نه کړلی شو وی تاسو به کول څه نو په اسودانو باندې به مونږه خپل زندگی تیروله الماء والتمر یو اسودان یو اوبه وي او دویم کجورې وي نو داسې وخت راغلی دی چې مونږه په ټوله ورځ کې یوه کجوره صرف خوړلې ده یوه کجوره هم صرف خوړلې ده مونږ په پروجمات کې یو ډبې په پروجمات کې مونږ خورو او د هغې نه بیا یو شکور ډوډۍ وروستو هغه چې دی چې هغه دې نه وي خوړلې اچار یو ډبې اچار او دغسې د شربتونه هر شی چې دی ده وې داسې ورځ تېره شوې ده چې مونږ یوه کجوره خوړلې ده په هغې باندې مونږ ګزاره کړې ده نو کنزون وی ته د الله تعالی پیغمبري او استا سره دغه نشتره خزانه د سره نشتره ته بادشاهي کولای شي ته مشري کولای شي او جا ماهو ملکون او دا خلق ستا خلاف دی ستا سره د ملائک ګرځي او داسې دی وچ دا د الله تعالی پیغمبر دی ستا خو مليان خلاف دی ساس په خلاف باندې خډیر مليانو پتوی ورکړي دي نو الله تعالی ای پیغمبره سینه ز کما تنگوا انما انت نذیر ته خود الله تعالی د دین دعوت ورکون کې ته خو یاره ورکون کې ته د الله تعالی دین بیانو څوک پر سر یو سوې څوک په بل سوې نو اوسم دغه سیدا مونږ د الله تعالی دین بیانو مونږ پرې الحمدلله ډیر خلک ډیر مؤمنانو مسلمانانو زمونږ درس غاوري او الحمدلله ډیر سې تیز د کړی دي او د ډیرو مؤمنان مسلمانان په کورونو کې هغه اصلاح راغلی در کاپی هدا پوری ابو دور دیو مرګری خطر لګلو نو پای کې دغه لیکلی چې الحمدلله زموږ په کور کې شرعي پرده ستاسو د بیاناتو د وجې نه او د درس د وجې نه زموږ په کور کې بالکل موږ شرعي پرده شروع کړې ده او ربطه پر ربطه باندې په محله کې په گاوند کې هم دا شروع کیږي اوسه روانه ده او ډیرو خلکو داسې مخکې رابطې کړې وي چې ډیرو کسانو زمونږ په علاقه کې ستاسو د بیاناتو د وجې نه ګیرې پرېښودلې خو لیکن ډېر پکې داسې هم شته چې هغه بدنامول هم کوي او مختلفې خبرې هم کوي مړه چې اف ام نشي نشي چلولی نه دی چلی که نه چې اوس پکې چاندې غواړي مونږ خو چاندې نه دی غوښتلی خو چې مسلمانان یې رالیږي دا د مسلمانانو فرض دي د مسلمانانو کور کور ته چې دی اواز ورسېده دا مسلمانان ساتي او دې ته وایي عمر ریډیو دا د مسلمانانو ریډیو دی دا د چا شخصي یو څه شی نه دی نو در مسلمانانو فرض دي ستا په کور کې زنانه دي نو نشولې تللی چې یو ځای ته مدرسې ته تللی و هغې چېرې سبق زده کاو نو ستا په کور کې اوس دننه پنځو سوو روپو ریډیو دی اخیستلی او د الله تعالی دین درته بیانېږي او انشاءالله دا مونږ په دا مونږ په تسلی سره دا ویلی شو په اطمینان سره دې خبره باندې ځان پوه کړي چې انشاءالله مونږ چې کوم نشریات کو دا مونږ حق وایو غلطیانی هغه جدا را پمون کې غلطیانی خو لیکنه د الله تعالی په کتاب د سره دغه نه کو چل ول سره نه کو بری کی د الله تعالی په دین کې سره چل ول نه کو چې او با په بوسو کې بوزو او د مسلمانانو نه مسله پټکو نه په دغه کې مونږه سره پروا ان شاء الله نه کو نو دا مسلمانان ساتي او دا مسلمانان ته بار بار وایو دا خلا یو ماشین دی کوشش وکړئ مسلمانانو دو واخلئ درې واخلئ زمونږ چې څنګه وسته ان شاء الله مونږ برتاغه کو او دار مسلمانانو ذمہواری ده دا به کوي خامخه مدارس دی هغه آباد کوي جمعتونه آباد کوي او خپل کورونو کې چره د خیرونو برکتونه خامخه راواله نو انزل لولا انزل علیه کنز ولنه نازلیږي پرې باندې خزانه او مار ته مخکې بار بار ویل دي چې صدقې خیراتونه کوي مور او پلار مو پات شوی دي نیانی کړي او یا نورم څوک پات شوی دي دا نور خیراتونه د ډوډیګانو او د ګډانو د بیزو د سیرلو دا خیراتونه پریدوي دا خو دغه یو ټیم شعر بس دا ختم شو ودې خوړله بس ګندګي ته جوړه شوله بس ختم شو بس دغه خیرات بس ختم شو خیرات اصل کې دا دی اوس زمونږ نشریات دا په لکونو خلک اوري هغه الله ته معلوم دی چې څومره لکه دي خو لیکنه مونږ ته چې څومره اندازه ده نو هغه پښې د لکونو نه په ډیرو ملکونو کې زمونږ چیرې نشریات اوریدل کیږي زمونږ سره خلک پای کې پرابطه کړي نو اوس چې بدی کې چا یو روپۍ مصرف کړی دی لس روپۍ کړی دی یو ټپکه تیل یې اخیستی دي اوس چې دی زمونږ یو جنریټر خراب شوی نو یو اوریدونکي مخکې دغه ویلي و چې یاره دا جنریټر دپاره پیسې نو موږ جنریټر جوړ کو اوس الحمدلله جنریټر هم برابر کړی دی په هغې باندې کافي خرچه ولګېدله اوس دغه جنریټر چې د څومره عمر چلیږي یو کال چلیږي دوه کاله چلیږي لس کاله چلیږي هغه د الله تعالی په علم کې ده خو د چا روپۍ چې پکې ولګېدلې نو اول مونږ چې سحر نشریات شروع کو اول جنریټر دغه ولګو خو جنریټر کې مونږ اول تیل چې کوچ تیل بګشتره کنيشتره تیل نه اول ډکو بیا دا غیر ورستو مبلین پکې چک کو چې مولین پکې شتره کنه شتره دا غیر بعد په بیا چابي واړه او بیا سٹارټ کو نو بجلی ورکی هغه سټپلیزر ته دغه ورکی بجلی ورکی نو زمونږ سره دوه سټپلیزر دي دا یو خراب شوی او هغه لګره دی اوس جوړ شوی دی اوس پاګه کې چې 4 روپۍ لګېدلې دي ټول درس اوس پاګه باندې روان دي اوس هغه بلم خراب دی الله تعالی دیو کې چې هغه جوړ شي نو زمونږ سره هر هر مشندري چې را دوه دوه دي زمونږ سره صرف ماشين زموږ سره یو دی دا اف ام ماشين چې کوم دی غټ نو دا یو ماشين دی مونږ اوریدونکو ته دا ویلی ستاسو چاندی په خپل ځای کې په خپل دغه باندې لګیدلی او دا غي زمونږ تحریک طالبان پاکستان محتسبین نغلیو هغه ته مونږ احتساب ورکړل الحمدلله د یوې وی روپیا خو چانده په دومره مت کې په دومره حد کې زیاته نه ده چې هغه هم خرچه برداشت کی هم تیل برداشت کی هم جنریټر او هم دا نور او دا غي سره سره کې مونږ یو بل ماشین هم واخلو نو الله تبارک تعالی دیو کې چې مسلمانانو په ذهن کې دا الله تعالی واچي په زړونو کې واچي نو د سه غټ ماشين چې بلاخلې نو 14 ور لس لک روپۍ باندې بل غټ ماشين کې وس صاحب استطاعت خلق دوم رشتره چې دغه د روپو حساب نه معلوم نو دا یو قسم اغستل شي دام کولای شي چې وس پنځه پنځه زر روپۍ چې راخلی نو او یا کسان چې پنځه پنځه زر روپۍ راواخلی زموږ په اوریدونکو کې هم داشته لري پنځه پنځه زر روپۍ ورکولی شي پنځوس پنځوس زر روپۍ چې راخلی څلور دېرش کسان پنځه دېرش کسان پنځوس زر راواخلی بس دغسې یو نیم سل کسان چې دغه دولس دولس زر روپۍ راواخلی بس دغه دغه ماشین پې کېږي او درې سوه کسان چې شپږ شپږ زر روپۍ راولېږي یو بل ماشین پې کېږي نو د نبی علیه صلات وسلام باندې به دغه اعتراض کېده وایي ته غریب نو ته څنګه پیغمبر کېدلی شي نو الله تعالی وی پیغمبر ته به سینه به ته نه تنګې خلک به رفسي یو څه وایي خلک به بل څه وایي الله تبارک تعالی د دین کار دی د چلیږي خو د الله تعالی پیغمبره ته خپل بیان کوه ته مخې ته ځه نو الله تعالی وی انما انت نذیر یقینا ته یاره ورکوونکی والله علی کل شی وکیل او الله تعالی پارشی باندې ذمہ وار دی تر د خلکو ذمہ وار نه بلکې ته د الله تعالی د دین داعی ته چیرې د الله تعالی د دین بیان کوه مفسرین یو ډیر خټه کې ویل دی اغبر ته ویم لولا انزل علیه کندون د دین مراد قوت ظاهری دی د د سره ظاهری قوت نشتره او جاء معه ملکون دې ته قوت باطینی وای نه قوت باطینی نشتره او نه قوت ظاهری نشتره نور دې پیغمبر خبر مونږ ځکه نه منو ام یقولون افترا آیوی دیو چې لای د ځان نه جوړ کړی دی قل ورته پیغمبره قل ورته پیغمبره پاتو به عشر سور مثله تاسو راتللو کوي په لس سورتونو باندې په شان درې قرآن کریم باندې مبتریاتین چې ځان نه جوړ کړی شوی دی دا مې ته بار بار ویل دي ته وایي تحدي او تحدي دا په څلور قسمه باندې قرآن کریم کې بیان شوی ده وادعو را وبلی تاسو من استطاعتم من دون الله هغه چا لري تاسو طاقت لري من دون الله چې تاسو طاقت کې وي سوا د الله تعالی نه ان کنتم صادقین کته سرشتونی په سورۃ البقره کې پوره تفصیل لري بیان شوی دی مطالبه د ټول قران ته شوی ده نشي راوړل لس سورتونه راوړی نشي راوړل یو سورت خو راوړی کنه نشي راوړل نو یو جمله خو راوړی کنه نشي راوړل په الا مستجیب لک نو کدیو قبول نه کی ستاره خبره نو فعلمو پوه شئ انما انزل بعلم الله خو دی وایه چې دا تا رضا نه جوړ کړی دی خو عرب ته یې عرب زه یم زه یې د ځان نه ویم او تا ته دا پته ده چې زما لیک لوست نشته دی څلوېښت کاله مې په تاسو کې تېر کړي دي او په دې باندې پوهېږئ چې زه زه امي یم او زه بیا د الله تعالی کتاب بیانوم نو ته خو هم عربي که نه او ته لیک لیکوالان یې تاسو د لوستون کې هم یې نو داسې یو صورت راوړی لس صورتونه راوړی نو الله تعالی وایي که کله ستا دا خبره اونه منله د دې قران کریم په شان کې یو صورت یا یا بل قران کریم یا لس صورتونه را نوړل نو فعلمو تاسو پوه شئ انما انزل بعلم الله چې یقینا دا قران کریم نازل شوی دی په علم د الله تعالی باندې و الله اله الا هو او نازل شوی دی په دې مسله باندې چې نشته حقدار د بندګۍ سوا د الله تعالی نه په هل انتم مسلمون نو آیا تاسو منون کې د حکم د الله تعالی او کنه د دې کې د استفهام معنا د استفهام په معنا د امر سره ده چې تاسو بل کتاب نشه راوړلې دا خبره ثابته شوله چې دا د الله تعالی کتاب دی نو کله چې دا د الله تعالی کتاب دی نو په هل انتم مسلمون نو معنا دا شوله چې او منئ د الله تعالی د خبره او منئ دې کې معنا دا نه چې بس مې منئ دې کې ترغیب ته اشاره ده تاسو منون کې کنه معنا او منئ ده دا وان والله اله الا هو دا خلاصره ټول قران کریم د توحید د الله تعالی خلاصره ده دا چې عقیده ده من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها نو فی الیهم اعمالهم څوک چې غواړي په خپل عمل سره دغه آیات مخکې دا یو ظلم تیر شوی دی تاسو ته مطلب د دې ویلو او مطلبونه ډیر دي خو آسان مطلب یې داره من کان یرید الحیات الدنیا من کان یرید بعمله څوک چې غواړي په خپل عمل باندې ژوند د دنیا وزینت او خایس د دنیا غواړي نو فی الیهم اعمالهم نو پوار پورا باور کوم غی ته جزاء جزاء اعمالهم داغی د داغی د عملونو بدله وته الله تعالی په دنیا کې ورکی وهم فیها لا یبخسون او د دیونه په بدله کې هیڅ قسم کمی نشي کېدلی نو دارومدار د اعمالو هغه په څه باندې دی په نیت باندې دی که د دنیا لپاره دی یو عمل لیکاو د دنیا لپاره نو بس د دنیا بدله ورته میلاو شي خو لیکنه په قیامت کې ستاسو هیڅ برخه بیا نشته لري د هغې برخه بیا په قیامت کې ورته نه او د الله تعالی پیغمبر دا ویلی دی چې کله د نیت برابر نه د دنیا لپاره دی عمل کاو نو بیا درې کسان تصعر بهم النار جهنم به په ګرم کلی شي یو شهید دی بل سخی دی او بل عالم دی مریسب دی دا په دنیا کې ډېرې لوی مرتبه دي چې چاته الله تعالی علم ورکي چاته الله تعالی شهادت ورکي او چاته الله تعالی مال ورکړي چې هغه خرج کړي خو لیکن چې د الله تعالی رضا پکې نه نو بس په دنیا کې رتا سخی سیب په دنیا کې رتا مولوی سیب شیخ سیب ویل شو او دغه سیب په دنیا کې رتا کمانډر او قومندان ویل شو خو لیکن په جهنم بروانګر مول شي الله تعالی رته مونږ بچو ساتي او حدیث کې راځي د الله تعالی پیغمبر وایي وای الله تعالی وای چې انا اغنا شرکای عن شرک من عمل عملا اشرک ما هي غیری زه د ټولو شریکانو نه غنی ما نو تاسو که داسې عمل کوئ چې ما سره پکې بل څوک شریک کوئ نو الله وایي ما او سره مه شریک کوئ دا د هغه لپاره وکړئ او قیامت کې به ورته الله تعالی ووایه چې د چا لپاره دې عمل کړی نو لاړ شه د هغې نه ثواب او اجر وغواړه نو بیا خو ته نشي ورکولی که من کان یرید الحیات الدنیا او د ریاکار انسان مثال د دنیا لپاره چې عمل کوي نو شیخ الاسلام ابن قیم رحمت الله علیه دغه ذکر کړو چې یو سړی دی بوجې ډکې د خاورونه ځان په ستړی کی یو غر ته وخیږي او بیا د کوي چې دا شګي خو بده کې مشتره ال د کې بوجې ته شکی بیا لاړ شي بیا ډکه کی نو دا وسی ریاکار انسان او د دنیا لپاره چې عمل کوي نو خپل عمل نامه د نیکو اعمالو نه ډکه کی خو لیکن پر یا سره بیا واپس ته شکی بیا ډکه کی بیا ته شکی دغه ټوله زندگی را بس الله تعالی دې په مونږ او تاسو کې اخلاص پیدا کړي او الله تبارک تعالی دې د ریاکارۍ نه مونږ او تاسو بچو ساتي دا دا دې تر باطن مرزونه وای نو څومره چې باطینی امراض دي الله تعالی دې مونږ او تاسو دغه نه وساتي او الله تعالی دې ظاهري امراض نه مونږ بچو ساتي من کان یرید الحیات الدنیا څوک چې غواړي په خپل عمل باندې ژوند د دنیا وزینت او خایست او ډول دغه نو فی الیهم اعمالهم نو پر ورکوم غږی ته بدله د عملونو دغه فيها په دې دنیا کې او هم فيها لا يبخسون او د دیونو په هغه کې هیڅ هیڅ قسم کمی نشي کېدلی اولئک الذین دا کسان دی لیس لهم فی الاخرة نه وي د هغې لپاره په آخرت کې الا النار مګر اور د جهنم دا بس په دنیا کې ورته عمل میلاو شو بس په قیامت کې جهنمي هغې ته به ځي وحبط ما صنعو فيها او برباد بشي ما هغه نیک عملونه صنعو فيها چې دیو کړی دی په دې دنیا کې نیک اعمال کړی خو لیکن هغه برباد شول ذکر دنیا لپاره کړی و باطل ما كانوا يعملون دا دوه جملې راغلي دي د دوانو جدا جدا مطلب دی وحبط ما صنعوا اولئک الذین اولئک الذین ليس لهم في الاخره الا النار دا تخفیف اخروی دی نو وحبط ما صنعوا فيها د دین مراد هغه اعمال دي چې د ریاکاری او د دنیا په نیت باندې کړیو وباطل ما كانوا يعملون مراد درینه هغه اعمال دي دغه حبیته ما صنعو په هر مراد نیک اعمال لی خو چې د دنیا په نیت باندې کړي او باطل ما کانو یعملون نه مراد هغه اعمال دي د بيدین خلکو چې هغه په نفسه قبیح او ناکاره دي دوه کې مرته فرق وکړه ځان په پوهه کوي حبیته ما صنعو نه مراد هغه نیک اعمال تی مراد دی خو چې په نیت د دنیا باندې کړی دي و باطل ما کانوا یعملون مراد هغه اعمال چې په نفسي په خپل قبیح او ناکاره دي نو دواړه هغه اعمال چې ختم شول بیکاره دي خراب دي بې فایدې دي وحبتا او برباد بشي ما هغه نیک اعمال صنعو چې یو کړی دی پیه په دنیا کې د دنیا په نیت باندې د ریاکاری د پاره کړی دی و باطلون او بی پیدی دی ما کانو یعملون هغه کارونه چې دیو کول یعنی په خپل په نفسه قبیح اعمالو افمن کان علی بینه من ربه نو هغه څوک چې وی علا بینتین په ښکاره دلیل باندې من ربی د طرف د رب نه په دې مخکې آیات کې الله تعالی حال د دنیا پرستو ذکر ک نو صلی الله تعالی ذکر کوي حال د دیندارو دا رب تیر ما قول سره او دې ته وی ربط التقابل ربط التضاد دې ته وی مخکې حال د دنیا پرست اوس حال د دیندارو الله تعالی ذکر کوي د دې آیات مطلب د تویم او بیا د ترجمه کوم حاصل د آیات دا دی چې دا نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام حق پرس علما کرام چې دا کوم خبره کوي مسله د توحید د الله تعالی مسله د حاکمیت نو دا په عقلی دلایل سره ثابت ده او هغه عقلی دلایل په قران کریم کې ذکر دي دا وسی دا په کتاب د موسی علیه السلام سره ذکر ده چې هغه هغه ته دلیل نقلی وای نو څوک چې د دې مسلې نه انکار کوي نو ته پوه شې چې هغه په ضد او په عناد باندې ولاړ دی نو د هغې دپاره به عذاب راځي په هغې باندې به عذاب راځي نو د هغې په عذاب کې شک مه کوه د آیات خلاصه ته دا بیا ویم یو ځل د آیات علماو لیکلي دي وایي دا مشکلاتو نه دی حاصل ارته ویم بیا ارته ترجمه کوم ای د الله تعالی پیغمبره او اې د پیغمبر تابعدارانو صحابه کرامو او تر د قیامت پورې حق پرستو خلکو تاسو چې دا کوم مسله توحید د الله تعالی بیانوي نو دا په عقلي دلایلو باندې ثابته ده او قرآن کریم د هغې په تایید کې هم راغلی دی نو په قرآن کریم کې دلیل وحی هم شته دی او مسله د توحید باندې دلایل عقلیه پکې هم ذکر شوي دي او دا مسله په کتاب د موسی علیه السلام سره هم ثابته ده هغه دلیل نقلی شو نو ردینه چې وروسته ردې مسلې نه څوک انکار کوي نو تاسو پوه شئ چې هغه په زد او په عناد باندې ولاړ دی نو الله تعالی او پاغه باندې سزا عذاب په الله تعالی راولي سزا ورته الله تعالی ورکي نو ته دا غي په سزا کې چر د شکی نشي یقین وکړه چې الله تعالی ودا تبا کوي که په دنیا کې تبا نه کینو په آخرت کې خو خامخا تبا دی بیا ف افمن کان علی بینه من ربه نو هغه څوک چې وی هغه علی بینه په کار دلیل باندې من ربه د طرفه دربنه